ان تحکمو بالعدل نظام عدل له په ملک نافذ کی دی پسې به بل کارسی بل قانون دویم تهیت القتال فوجی او دفاعی نظام د ملکی جوړ کی درم امر بالقتال فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياه الدنيا بالاخره سرپروشان دې تیار کړي هله به د ملک حفاظت کیږي او د نظام او بیا سلورم حکم احتیاط فی القتل پینزم اصلاح النیت یا تحقیق د من اسلمه مسلمان هم چرته د توري د لاندې نشي شپږم حکم سلام آیات هجرت فی سبیل الله مطلب سیاسی حکم دا سره چې حکمران او امیر ابا مهاجرو لزه ور کوي او نصرت وک وم حکم قصر د صلات فی السفر والجهاد او د صلات خوف مسله دا هم د حکومت ذمہ داری ده د حکمران چې جهاد کې ممله اقامت الصلاه کوي نو س اتم اخیری حکم قانون چې ملک فتح شو ریاست وجود تراغه نو د ملک قانون بسی قرآن د ملک قانون به قرآنی بعد الفتح او بعد الوجود ریاست وجود تراشی فتح جی ملک قانون به د الله کتاب الله قانون او نظام به پکی نو دغه اتم قانون دی ان یقینا مونږ انزلنا الیک الكتاب را لګل دی تا ته کتاب بالحق د پاره د قانون کولو حق منه قانون کول چې دا به قانون کې سلا لتحکم بین الناس دې د پاره چې ته فیصلو کې د خلکو منځ کې بما په هغه قانون هغه نظام هغه کتاب اراک الله چې الله ته خود لري الله په پوهه کړي نو پاغي به فیصله ولا تکل للخائنین خصیما او مکیګه د مجرمانو طرفدار کله چې ته د الله کتاب او نظام باندې فیصله کې نو د مجرم طرفداری بنه کې ولی فیصله به عادل او انصافی کنه نو دا د انصاف د تقاضې نه خلاف ده چې سړی مجرم طرفداري وکړي هغه ترسو کی که چې کله په مجرم ترسو شي نو عدل انصاف تباہ شو ختم شي نظام خراب شي نو ملک کې امن ختم شي دا ولې نن پاکستان کې امن نشته وجه دا ده یا اسلامي ملکونو کې نشته وجه دا ده چې نظام عدل نشي مجرم سره داغه د مجرمانه روی مطابق رویه نه کی بلکې هغه لار ورکړي کی مجرم طرفداری کیږي نو ځکه جرم ملک ډیر ده ولا تکل للخائنین خصیما د قانون نافذ کولو کې با نکیږي مجرمانو له خصیما طرفدار دای طرفداری بنه کې چې بچي کې زمونږ مای د ملک د نظام او د عدالت نقصان سره غدا ده چې د مجرم طرفداري د مجرم لار ورکړي کی نو ځکه نظام درهم برهم دیو جرم ظلم جبر بغاوت بدمنی عامل او نبی علیہ السلام دا کړیو کنه چې هغه مجرم بارکه نرمینه ده سزا ورکړي هغه د فتح مکې نه بعد واقع چې کوم ده فاطمه مخزومي راغلی وو شفارس وته شو نو نبی علیہ السلام سویلو مخکینو قومونه په دې تبا شو چې چرتا شریف او عزتمن با جرم وکونو اغلب سزا نه ورکول معاف کېده او چې کمزور وغلب سزا ورک هو دی وی که دا خلا فاطمه ده د بنو مخزوم که زما لور فاطمه مغلا کړه ما به لاس کټ کړه نو دا بنیادی شی چې ولا تکل للخائمین خائین خصیم او استغفر الله بخنه غواړه د الله نه کمخ کې د حاکم توي د نس شوی شوی دغه توبه واس او که پیغمبر شي ناغه سره داسې ولګا واستغفر الله بخنه غواړه د الله نه د استغفار د ګنا نه دی دا تعبدن دی ځکه دا ار عمل لما د استغفار بکاری څنګه چې حق یې غسه بنی ادا شي ان الله بشک الله کان د غفور رحیم بخون کې مهربان ولا تجادلن الذين يختانون انفسهم دا تفصیل دی داغه مخکې جملې چې ولا تکل للخائنین خصیما دی تفصیل کی طرفدار باندې جوړیږي وی ولا تجادل ته جګړه مکوا طرفداری مکوا ان الذين دا کسانو دا طرفه یختانون انفسهم یختانون انفسهم چې خیانت کړي د خپل ځانونو سره خیانت کې غرزولی د خپل ځانونه نقصان کړي د خپل ځان لا جرم کړی دی خیانت کې ځان غرزول جرم کول نقصان کول جرم کول جرم کړی دی داغه د طرف نه به باز جګړه نه کوي وګوره دا وکالت خبرم پکې را لګه وکیل له وکالت کوي نو ولا تجادل الذين يختانون انفسهم وکیلم جګړه کوي کنه وکیل خو د جګړې د پاره نو وکیل په کار دی چې د کیس نوعیت ته معلوم شي چې دا سړی ظالم دی نه کیس نه دی نو وکیل څه کوي اکه مظلوم دی او که ظالم دی دی ولا مقدمه لړاوي فیس دی اخلي نو مزنا جایز شو کنه وګوره چې کیس مخه تراشی شته دا ایماندار بگی هغه مسلمانان ایمانداری کیسونه اول ګوري وګوري چې دا سړی مظلوم دی نو کوم دل او چې ظالم دی نه دا شي نه کوم شته داسي د خلکو د حیا د وجې نه خو ښکارا جرم ګناه نه کوي خو لا یستغفون من الله دا مجرمان ځان نشي پټولې د الله نه او هو ما هم د الله وسره ده یعنی خبر ده ته د الله معیت اصل کې سي معیت د علم او قدرت مراد او هو ما هم دا الله ور سره ده یعنی خبر ده ته ایز یبیتون کله چې دوی مشورې کوي د شپې ما په هغه خبره باندې لا يرضا من القول چې نه خوخي الله دغه وینا د شپې مشوره کوي د څه غلا بکو ډاکه بکو قتل بکو الله وی د دې د شپې د مشورې زمانی دی خوخ زو سره معنی نشي پټول مخلوق نه پټ کی وی پټ بزو غلالا او پټ به حمله کو قتل وکاو الله وی مان نشي پټول مخلوق نه پټي خو وکانه الله د الله بما پاسبانه عملونه چې دوی کوي محیطا احاطه او ګیرا چونګې ده د الله د ګیرینا بهر نه دي ها انتم زجر اغه چاله چې خائن بچ کئ د خائن او مجرم طرفداري کې هان تم خبردار تاسو حاولا یا خلقی جادلتم چی جگڑاو باس کوئے انهم د مجرمانو نه فل حیات دنیا په جند دنیا کې دنیا کې وکیل شوه ا بچکه خو فمن یجادل الله سوګ د چې جګړه وو کی الله سران هم د دوی په ځای یوم القیامت پرز د قیامت قیامت کې به بیا د الله دربار کې د د لپاره وکالت کې اما یکون علیهم او سوګ دی چې شی علیهم په دوی باندې وکیلا ذمہ دار په دوی باندې شي منه اے اما یکون علیهم علی خلاصهم د دې په خلاصولو سوګ وای چې شی با د دې په خلاصولو باندې وکیلا ذمہ دار قیامت کې قیامت کې بیا سوګ ذمہ داری چې بچي دا سون ګناه ده خدا او د ترقې د پاره د دین زیات بیا ظلم هم کړي دي په خپل ځان باندې یا سون مطلب ګناه وکړه مثلا غلې وکړه او یظلم او بیا بلا ظلم کو د درو قسم مخړمانه دا کړي جرم وکي او بیا دروغ وای کړه مم نه ده نو ثم یستغفر الله بیا بخنه واړی د الله نه نو یجد الله او به مومی الله غفور الرحیم بخون کې مهربان توبه باندې به الله ماک و مې یکسب اسمن چاچی چاچی وکړه ګنا فینما بشک یکسبه سزا د دې ګناه علی نفسی په خپل ځان دا ځان له نقصان ورک وکانه الله ودی الله علیمن پویو حکیمن حکمت والا قصدن ګناه کړی دا یا خطا ان کړی دا ثم يرمي به بیا اولی په دې سره بری یعنی او بری سړی پی اولی اولی منه الزام په لګی معنا دا ثم يرمي بیا نسبت کوي به د دې جرم او ګناه بریان پاک دامن تا پاک سړی دغه ته نسبت کوي خپل او قتل کړي او په بلی بیا لکه د بنی اسرائیل ورت اور تپی چا کړه دا دی پلان کی کړه پاغه باندې او تپی او داغته نسبت کی فقد احتمل یقینا د بار ک بهتانن بهتانم و اسم مبین او ګنام خکارا ګنه ګنه وکړه او بل طرف ته به بهتانم ببل تړ نو لوی جرم دی ولولا فضل الله علیک کچرتنوي دا تتمه ده د مخکې قانون ده سی وی سر تلاړ شي دغه قانون ته ان انزلنا الیک الكتاب بالحق لتحكم بین الناس بما اراك الله دا الله په دې قانون و فیصله کې هو دا خلک کوشش کوي تا د دې قانون د نفاذ نه منی کی د قانون د نفاذ نو د شریعت د نفاذ نه منې کوي نو ولولا فضل الله علیکا که چرته نه فضل الله پتا ورحمت او مهرباني نه وي فضل سره نبوت درک او رحمت سره قران درک نو لحمت طائفتن نو کلک اراده کړي وای او ډلې منهم په دوی کې ايو زلو چې تا د نفاذ د شریعت نه د نفاذ شریعت نه او قران نه واړی خو ما یذلون دوی نشو گمراه کول اعلان فسم مگر خپل ځانونه ځان گمراه و ما یزورونک من شی نقصان نشي رسول تا ته من شینس زکه چې تا سره کتاب او سنت ته کنه وانزل الله عليك الكتاب دا خپل اوسوي زکه وګوره وما يزرونك من شيء تا ته دې څه نقصان نشي رسولې وجه دا ده چې وانزل الله علیک الکتاب والحکمه کتاب او سنت د سره وانزل الله اور علیکل دی الله علیک الکتاب او بتاوانی کتاب والحکمت او سنت ایو آتاک الحکمه درکړې ده ته سنت وعلمک او ښودلي دي پيغمبره تاته ما هغه احکام لم تکن تعلم چې ته پې مخکې نه پوهېدې هغه احکام یې راولېږل وکان فضل الله علیک عظیما او دی فضل د الله په تا باندې ډېر لوی دا وعلمک ما لم تکن تعلم نه څه مراد دینه مراد هم دغه د شرع احکام دي ښا علم غیب نه دی دیو جن تفسیر مدارک لیکلی وعلمک ما لم تکن تعلم اے من امور الدین والشرائع من امور الدین والشرائع امور دین او شریعتونه مراد وعلم کما لم تکن تعلم بریلیان سوي او یو ګوروي د علم غیب یادای کړه کتاب او سنت درک وعلم کما لم تکن تعلم او هغه څه د تو خودل چې ته په نه پوي د نو په ارسه پوي کړي نو پیغمبر څه شو وی په ماکان او ما یکون باندې پوي دی عالم الغیب مونږه مفسرین ویلي مراد د علم کمالم تکون تعلم نسی من امور الدین والشرائع مدارک دا خبره دې کمزورو تفسیرونو هم لیکلې ده او د بریلیانو هغه کې خوې دا یو تفسیر دی تفسیر حسینی دا د یو مولا دی کاشف واعظ هراتی د هرات شیعه ده دغه تفسیر حسینی دا بدعتیان اکثر دغه ګوري فارسی کې 910 کې مړ دی دا سړی د تفسیر د تفسیر حسینی علی کلی دی وعلم کما لم تکن تعلم وایي دا د پیغمبر علم غیب یادې چې پیغمبر ته علم غیب ورکړی دی وایي قطره قطره آب فارسی کې وایي قطره آب در حلق ما اندیختا فعلمت بها ما کان و ما یکونو یو قطره د وو ی الله زما دی تعلق واچولا او یک دم زبیا په ماکانو ما یکونو پوه شم نو علم کمالم تکون تعلم دا غلی کلی دروغ شیعه ده دا سړی دا سړی اصلا شیعه ده او موږ د تفسیر په حواله چې اهل سنت جماعت وی وعلم کمالم تکون تعلم احکام د شرع مراد وکانا فضل الله علیک عظیما او د فضل د الله پتا باندې ډیر لوی چې قران سنت شریعت نبوت درکړي لا خیر فی کثیر من نجواهم د مخ کې د دې مجرمانو تذکرہ کړي وا چې استغفون من الناس ولا استغفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ځکه مجرم چې جرم کوي د شپې ولا پټه مشورې جرګې ولا کوي نو باغی باندې رد کوي اوس ویلا خیر فی کثیر من نجواهم نشته په هغه ډېرو نشته دی خیر، په هغه ډېرو جرګو د دوی کې جرګو کې خیر نشت دا به خیر جرګی دي الله به نه کامیابی الا من امر بصدقتن الا نجوا من امر بصدقتن مګر خیر شته په جرګه د هغه چا کې امر به صدقتن چې حکم کوي په صدقه او معروفین یا د نیکه د یو کار او اسلام بین الناس یا د اصلاح په منځ خلکو کې دغه جرګې د خیر دي وی دا ډیر میټینګونه جرګې د خیر ني کومه جرګه او میټینګ او مشوره د خیر ده چې دې درې امور کې پکې یو امر یې کنه امر به صدقتن غریب مسکین ضرورتمن حاجتمن د پاره امر به صدقه ای راغون دي دي د پاره لکه مال لګوي غریب مسکین لور کې او معروفن یا امنی کی د دین کار باندې مشوره ده او اسلام بین الناس یا د یو دوه ډلو د دوه افرادو منځ کې اختلاف دی او د ایمانس کې جوړ راولي دا غي د پاره جګړه جرګه ده نو دقه جرګي د خیر او د دې دا جرګي چې په خلاف د شری دی دا وی د خیر نه دی به خیر دی و مې فل ذالک سوک چې دا کار کوي ابتغاء مرضات الله د پاره د لټولو د رضا د الله د الله رضا مقصودی فسو بزر دینو تی چې ور وګدتا اجر نظیما اجر ډیر لوی و من یشاق الرسول من بعد ما تبین له الهدى زجر هغه مخالفینو د رسول او قانون ته کم خلق د الله د رسول او د الله د قانون خلاف کوي اغیل زجر دی ځکه د قانون خبره شروع ده و من یشاق الرسول سوک چې خلاف د پیغمبر کوي من بعد ما تبین له الهدى پس دا غینه چې واضح شو ښکارا شو دوی ته الهدى د پیغمبر سنت هدا سنت ته وي سنت و تخکاره واضح شو او بیا هم د دې خلاف کوي غم خادي پراله د سنت په ځای په بدعات او رسومات باندې کوي مې یو شاق رسول من بعد ما تبین له الهدى خلاف د پیغمبر کوي پس دا غینا چې واضح شو دته الهدى سنت سنت واضح او دغه سنت پریدي او بدعات باندې عمل کوي ويتبع غیر سبیل المؤمنین او رواني دي بغیر د لارې د مؤمنانو نه د نور خلکو په لار مؤمنین نو سوق مراد دي صحابه کرام د صحابه کرامو طریقه هم پریدي د رسول طریقه هم پرې خو د صحابه هم پرې خو په غم خاده کلی ولس کې په بدعات او رسوماتو سره کار وکړو نو نو ولی ما تولا وا بړو دې هغه طرف ته تولا چې کوم طرف ته دې اوړي څه مطلب دا ایندوانو رسم د شیعگانو رسم کوي بس یې دا چې کاونو بزاغی نشونو بدعتي شو دارنګ د دا شیعگانو عمل خپل رافیزی شو ونسلیه جهنم، داخل به کړو موږ دی جهنم ته، وساءت مصیرا، او ډېر بد ځای د ورتلو دی دا جهنم، بدترین ځای. نو سنت سره هم لګېږي چې د سنت طریقه پرېږدي او د پېغمبر او د صحابه کرامو نو دغه خلک مجرمان دي او مستحق د جهنم دي. یتبع غیر سبیل المؤمنین تفسیر روح المانی والا هم دلته صحابه یاد کړي دي. وی تبین له الهدى نه سنت مراد ده ويتبع غیر سبیل المؤمنین اے غیر ما علیه اصحاب النبی صلی الله علیه وسلم غیر ما علیه اصحاب النبی صلی د صحابه کرامو د لار په ځای د نورو لار یعنی ترک اتباع صحابه او دا مفسرین وای ترک اتباع صحابه قرینه ده د شقاق الرسول وګوره من یشاقق الرسول د رسول شقاق سوک کوي خلاف یو چې من بعد ما تبین له الهدى سنت پری دی او دویم ويتبع غیر سبیل المؤمنین د صحابه ولار پری دا شقاق الرسول څنګه سنت پر خوستل رسم او رواج بدعات کول د پیغمبر سره دشمنی دا خلاف ده نو دارن غیر سبیل المؤمنین د صحابه لار پر خوستل هم پیغمبر سره دشمنی دیو جن کم خلق د صحابه کرام دشمنان دي در اصل دا د پیغمبر دشمنان دي کم خلق د صحابه کرام والا زندگی او سنت نخپلې در اصل دا د پیغمبر سره دشمنی په سر اخلي صحابه شان او مقام خراش اوس معاشره ته وګوره غم خادي براشي کلی ولس بکای نو رسمونه رواجونه بدعت وای په بدعت وای کوي پر رسم رواج او دیتا شقاق الرسول ویل شو دیتا نسلی جهنم دا وړه خبره نه یو سړی غم ښادي کلي ولس د پیغمبر په سنت طریقه نه کوي او بدعات کوي زمړه وړه خبره ده وړه خبره نه ده دا شقاق الرسول ده دارنګ د جهنم مستحق کیدل نو په خوا خو دې بدعتيان او اهل بدعت او عوامو کول او یو خطرناک خبره بل دغه سړی خپکې خیال هم دی وتا تاسو وتا نه دی خیال هغه موحدین او پنځپیریان څه شو چې په اتباع سنت کې سخت نن مونږ وینو ګورو ډېر موحدین بلکې مولیانو په کورونو کې رسم او رواج او بدعت شروع شو او هغه زینه چې دا غینه د توحید او سنت چغرات لې هغه زینو کې بدعت شروع شي هغه مخادو کې دا ډېر لویه غره خطرناکه خبره او زمون مرګري بس اسه رسمي توحید او سنت اسه وای او دا د بدعت را د صرف د بدعتي د خپه کولو د پاره کوي ورنه خپل بدعتو کې سي مبتلا سړی ته کم کم وخی حیران شي سړی کله کله باز اوقات د بازو مرګرو حالات وګوري د غم خاده ځان ته بخ مولا و یو پر اسم رواج بدعتو کې باغ پروام نشته د خبر اغه د سنت هغه کلکواله ختم شو په غم خادو کې د معاهدینو مس واپس رسومات بدات شروع شو دا ډېر لوی افسوس خبره ای یو ځای کې تلم مولوی صاحب وادو نو مولوی صاحب واده څنګه روټه اول ورکړو ډولې روسترو الکه داسې کې سنت نه خلاف یو خو عذری بلا خبره نه دا کوي لګیا مولوی صاحب جنج کوي مولوی صاحب څه کوي پنځپیره مولا جنج بارات غاډي روان کړي اے مولوی صاحب غاړه ته سیره واچولې په دې خو زمو مشایخ رد کو سیره واچي مولوی صاحب نه سیره چولې دا وادي ده د اندواني رسم نو اوس خو چې تاسو فارغې ګئ نو دا د سیرو یو غاټ هغه د تب ولاړی نه هغه خبرې چې زمون شيوخ او مشایخ په دې رد کاو یا بدعات یا رسومات یا اسراف ته ورا قیدونه مې ولا ګول ٹھیک ده څه بدعات دي څه رسومات دي څه اسراف ده هغه شینه چې سخت زمون مشایخ علما بده هغه شی شوروش هغه رواجی خبره چې کم ردونه کول هغه واست موحدینو کورونو د مليانو کورونو کې شروع شي تاسو ګوره نظر چې تاسو پته لګي دا حالات نو دغه آیاتونه سوش ازمو د شیوخ هغه سختی په دې کې سش د سنت اتباع چې من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غیر سبیل المؤمنین نوله ما تول دا څوک موحدین چې د بدعتو خلاف دا بر ډې مناول کوم دي شریعت کې ادا خدا انګريز راغله د سور او رواج او د مغربي کلچر صدا هي صدا دا حالت دي ما یغه توحید سنت په نوم پاتش دا مخکې کریسمس ډې وکنه 25 دسمبر دی باندې د عیسایانو کریسمس ډې وی نو دونه اهم سړی ما ته زمون امیر سے بشمت سے ما ته ویچی دا وګور افسوس کرسمس ډے مبارک بادی هغه خپل موبایل نه غنه شیر کړی د پغه غیلا ګوریو ما ته دا وګور نو ما زه خو موبایل نه ساتم سره وکړل نو ور پسې میسج وک تعلق مې وسره مې چې کم اس کم ستانه خدا توقع ته پویګه دا زسکم دا تسکه دا حالات ناغه موحدینو دا حالات توحید سنت اسی پر انعام پاتش اسی مونږ دا سره پاره وي خبر یې دا زموږ عادت شونته شو بس دا توحید سنت دا زموږ عادت شوی دی عادتی توحید سنت دی او د دې لپاره دی چې بدعتي په سره پرو پرځو نو خپل عمل نشته دغه شی رسمي شو دا شی اوس عادتي او رسمي توحید سنت شو نو په غم خاده کې د پیغمبر د سنت او د صحابه کرامو د طریقې خلاف کوي نو یشاقق الرسول نو د پیغمبر خلاف دی ونسلی جهنم جهنم ته تللی په دې خبرو باندې ما په دې خو زمو مشایخ مناظری کړي وي مقابله کړي وي زندګي په قربان کړي وي اغه نن ناملیوا را پاسېدل هغه رسمونه رواجونه بدعت په کورونو کې غم خادو کې شروع شي چې کم شیو خدای خلاف دا ډیر ګران کار دی دې ځان نیولې سخت کار دی ورې د توحید د مسلې نم سخته مسله اورې د سنت او رد بدعت عملی طور ګران کار ډېر ګرانې خبرې ګران خبره دیو جن شیخ القران رحم الله بوي چې مولا ته د توحید په بیان کې نقصان دون نشته سونه چې سنت په بیان کې ولې د سنت په بیان کې دا غټ ډېر لوی کاروبار بندي کاروبار بندي نو هر حال دا مسله وسخته ګرانو دویمه هدانه مراد سره قانون مې قانون سره وسو لگاوا و مې یشاق الرسول من بعد ما تبین له الهدى خلاف د پیغمبر کوي پس تاغینا چې ښکارا شو ورته الهدى قانون د شریعت شریعت قانون دا دی ويتبع غیر سبیل المؤمنین د مؤمنانو د لار نه علاوه په بل لار روان شو د مؤمنین لارې پرېخوا او د مغربینو لارې خپل کړه مغربین شو کنه مؤمنین مقابل مغرب دای چې د قانون جمهوریت دغی نظام نو نو ولی ما تولا دغی نشو ونسلی جهنم چې د پیغمبر خودل شوی قانون او د مؤمنانو لار او قانون پریدی او د غیر قانون خپلې نو نسلی جهنم جهنم ته بځي جهنم یې ځای دی نو دا د قانون سره لګي او یو درېمه خبره پکې بلا ويتبع غیر سبیل المؤمنین یتبع غیر سبیل المؤمنین نه دا معلومیږي چې سبیل المؤمنین اتباع پکار ده نو معلومه شوته اجماع د امت اجماع د امت هم شو کنه سبیل المؤمنین اجماع امت خودلته دا المؤمنین کې الف لام اهدی دی او مراد ته د دیومت اجماع ده ځکه نبی علیہ السلام فرمایلیو لا یجتمع امتی علی الضلاله زما امت به چرته به گمراهه ټول په ټول نه جمع کی دا سینشی کېدای چې دا ټول امت په یو ځای گمراه شي که څه خلک گمراه دي نو صحاق پرس په کې موجود دي نو دیو جنا چې کلا د امت علما فقها مجتهدین په یو خبر راجم شونه دا هدایت ده ځکه لا یشتم امتی علی الزلال اجماع صحابه په یو خبر راجم شو بس د دلیل شو دا رنګ فقها په یو خبر راجمع شو دا دلیل شي اجماع دا دریم دلیل دی کنه قران سنت اجماع مفسرین راجمع شو محدثین جمع شو فقها جمع شو د یو دور مفتیان ټول په یو خبر باندې شو متفق شو اجماع شو نو دا شو دلیل شو ويتبع غير سبيل المؤمنين سبيل المؤمنين به اجمعي نو سبيل المؤمنين پریدي او سنت او شریعت پریدي نو نو ولي ما تولى ونسلي جهنم زه جهنم ده امام شافعي ته چاوي د اجماع دلیل سره قران کې نوې ما دو درې زره قران تلاوت اولست چر دی آیات لورور سیم په دې بودرې دم چې د اجماع لپاره دلیل دا آیات توحید او رد شرک تخویف ده مشرکین ولا خبره ده څه شروع ده مضمون سره بغور آیات لګوي ښا دا زموږ د نظم قران ها کمال او خصوصیت ته زموږ د شیو دغه موي ما یشاق الرسول من بعد ما تبین له حل هدا سو زجر او تخویف مخالفین د رسول او قانون ته قانون قانون ټکه مې بکراوس خلاصه کې مې ته بیاس کې او کنا سینه چرته پلان کې خلاص او ډینګری کې خدا ټکې نشي نو څه شو تخویف للمشرکین فی الحکم والقانون مسوله ګید ان الله بشک الله لا یغفرو بخنه نه کوي ان یشرک به چې شرک وکړي شي الله سره کده اولوہیت او کده قانوني ويغفر ما دون ذلك بخنه کوي ما سیوا د دین لمن یشا چاله رچو غواړي و مې یشرک بالله چا چې شرک کو په الله فقط صلی زلالا بعیدا یقینا گمراه شو په گمراه ډیر لري د حق نه حق نه ډیر لري ووت ان یدون من دون الا اناسا نو سره اوس د دې شرک فل حکم قانون په زمن کې د عام شرک ردم شورو کو زمنن قران دا سې کوي یوې خبرې سره بلا ټلکی نو دا ورستو رد ده سره د شرف الوهیت چو نو شرف دعا ده او شرک فعلی ده یدون دوی نه را مدد کوي من دونی د الله نه سوا الا اناسا مگر جنکه جنکه را مدد کوي خزر را مدد کوي دې څه مطلب ده خزر را مدد کوي چا ویلی دي چې اناسا نه مراد سره دا ابی ابن کعب روایت مسند احمد کې نقل کړي د دوی شرک چې کوم مشرکان نو هغه بوتان به نسب کړي و سره به جن چرته پټ ناست نو دیو جن چې کوم نظرانه شکرانه وې پیش کولې رو بیاړې نو आवाज به تو شو قبول قبول وګوروي بابا جواب راک دا باغ جن ناس تو شیطان نو زکه ته تعبیر پسو کو اناسا جنیا ناس تر کنه جنیا څه عوامه ته خاپیره وای کنه خاپیره وته کې څه یعنی مؤنث جن اغا نو دکې ته تعبیر بسو کو اناسا اناس دا وای او دارنګ ابن کثیر د علی ابن ابي طلحه نقل کړي او د زحاق نه هغه ان ابن عباس علی ابن ابي طلحه تاسو پیژنې او زحاق کړه د ابن عباس شاګردانو علوم القرآن کې ویل او ای الا اناسا قالا یعنی موتا موتا مړی مړی انا سنا مراد سری مړی دوی نه را مدد کوي الا اناسا ابن عباس وی مړی مړی را مدد کوي دارنګ یو بل لوی عالم دی تاسو پیژنئ په دې نحو کې او په دې بلاغت کې ممنوع موریدلی محمد محمد ابن یزید ابن عبد الاکبر مبرد مبرد که مبرد مبرد دا مبرد ده دا مخالفین مبرد کړو مبرد معنی وا یخونګه خصم او مقابل یخی نو مخالفین مشهور کی دا مبرد نه ده مبرد ده نو بعضی خلک غلطین مبرد وای دا مبرد ده نو دغه امام مبرد چې دا امام دی د نحوی د بلاغت تاسو یې ته نوموره کافیه هدایت النحو بلاغت کې هغه مبرد کتاب دی کامل په نوم باندې کامل اغی کم وی وی الاناسا الموات مړی او ابن عباس خبره مکړه چا نقل کړه د ابن عباس قول ابن کثیر مراد ته الموتا مړی نو دا ترجمه شو یدون دین را مدد کوي من دونی د الله نه سوا الا اناسا مگر جنات جناتو ته چغي وای یا ان یدون دین را مدد کوي من دونی د الله نه سیوا الا اناسا مگر مړی مړو ترا مدد شوی خودی مړی نه تعبیر پسو کو اناسا دا ولی شیخ القران رحم الله وی یو ځای کې چې دته اناسا زکوي چې وی دی سره دنیا کې دوی د خزو معاملې کوي ځکه تی تعبیر الله په اناسا وکړه سکی شیخ رحم الله وی وی وګوره وی نر سړی ځواني بزرګي پیر بابا لوی ځوان کاکا صاحب دا هټیر نران خلکو نو دوی چې کله غله نظر او نیاز وړي نو غلاب پله وړي نو غلاب پله کم یو سی غلاب په چی کنا ساده په بابا باندې نو وی د ناوې بنارسه ولوړي ناوی بنارسه پیژنه نه پیژنې شالغه د واده په روز چې کوم اچي بنارسه وته وای کنه هغه بنارسه چې وادو کې نو خزه دا د واده په شپه او ورځ نیمه چې بیا نشي په سرولې بس ختم شي کنه نو چې دا به د خزه د کار نه وته هغه د واده شپه ورځ ختم شي اوس بدی سوکو نوې بابا باندې واچ نو هغه د ناوې بنارسه به په بابا واچولا نو دا خزي والا معاملې چا سره وکړه بابا را دغه وی شیخ القران رحم الله وی چې سړی به خزه خوشاله ولن ورته سه طالب شال راولم نو دی بابا لسه کوي شالوړي ا بنارسه په بابا واچي نو دا ناوې حالت تی جوړ کی ناوی ته جوړ کی نو قران ته تعبیر پسو کو الا اناسا اچي دی وسر د خزو معاملې کوي دی غره مدد کوي وین یدون دین را مدد کوي الا شیطان مریدا مگر شیطان سرکش لعنه الله چې الله په لعنت کړي دي الله پاغه لعنت کړي دي وقال دی ویلو چې لا تخذن من عبادک نصیبا مفروزا قسم کړي چلا لعنتی کو شیطان ویلو زبخامه خانی سم ستا د بندگانو نه نصیبا مفروزا ایسا او برخه مقرره یعنی خپل تابعدار ستا په د بندگانو کې با زما تابعداری او ما پسې بروانی ستا اطاعت باندې کوي زما بک ولو ذلنهم شپک طریقې دي د برخه دارای چې څنګه برخه بنی سم نزا بوای